په کې لیکیږی چی نبی صحیفی د یو نبی کتاب، تعظیم او تلاوت په خلقو باندی ضروری شی نو تر ډیره پوری به بیا د هغه مذهب چی وی پاتی وی. وکان الانقیاد للعلوم او وو به انقیاد لپاره د دی داسی قسمه علومو وتلقیها علی مر الدهور او تلقی د دی علومو په هغه مرور د زمانی سره بدون کتاب یتلی بغیر د کتاب نه او دا علوم بغیر د کتاب نه چی تلاوت کول شی او بغیر د کتاب نه ویوروا روایت کول شی کل محال بادی الرای دا به محال وو په ظاهر نظر کی دا په ظاهر نظر کی محاله ده چی د یو نبی یا د یو مشر علوم هغه بغیر د کتاب نه بغیر د یو دستور العمل لیکلو نه او بغیر د هغه حفاظت کولو او بار بار ویلو نه محفوظ چه سی پاتی شی دا محال خبره ده دا چه ده محال خبره ده. فاستوجب الناس عند ذلک ان تظهر رحمت الله فی صورت کتاب الناظرین نو واجب کړه خلقو دې وخت کې دا خبره نو دا خلقو دا خبره واجب کړه چې ظاهر دې شي رحمت د الله تعالی په صورت کې یو کتاب کې ناظرین من رب العالمین چې هغه د رب العالمین له طرف نه نازل وي نو ګویا کې مقصد دا دی چې د مسلمانانو د وخت حالت او د مسلمانانو هغه مقصد دا دی چی معاشرې د دې خبرې تقاضا وکړه چی د رب طرف نه د مونږ ته خامخا یو کتاب راکړای سی چی د مونږ هغه نبی احکامات او د مونږ هغه مقصد دا دی چی د مذهب احکامات په کی ته محفوظ وی او مونږ هغه یاد کړو او مونږ په هغه باندې عمل کړو چی د مونږ دین تر ډېره مودې پورې چی پاتې وی. او هغه دې محفوظ وي او مونږ به بیا ددې بچو په قدر او احترام کو ځکه خدای پاک ددې تعظیم په خلقو باندې چکه واجب کړو هسې دا که په پوه شو ښه جی کعبې والته رایسه کعبه دا دې شعائر الله نه ده دې ابراهیم علیه السلام په زمانې کې خلقو توکل اختیار کو په بنا دې معابدو کې او کنائسو کې په اسم دې روحانیت دې شمس باندې چه په دې کې روحانیت دې شمس حلول کړی ده یوه ګرجه به یې جوړه کړه عبادت به په دې کې هغه فلاني کوکب حلول کړی ده، روحانیت، نو یو بله ګرجه به یې جوړه کړه، یو معبد به یې جوړ کړو، عبادتونه به یې کول، دغسې. او دا ولې؟ ځکه چې هغه خو ته د دوئ دا ستوري هغه دا خو مقصد دا دی چې هغه مجرد غیر محسوس غوندې و او هر وخت ته نه شوئ ورته لیدل، نو هغه په نام باندې به یې دا شیونه چه کړه، جوړ کړل. نو د هغه وخت زمانې خلکو مقصد د دې خبرې هغه تقاضا وکړه چی خدای رحمت دی داسی یو صورت کی بیت ته مقصد دا ده چی متوجه سی چی هغه نه مونږ مقصد دا ده چی په طوافونه کو او په هغه سره مونږ الله تعالی ته چه کیږو ورنږدې کیږو ولی دو غلط هغه جوړی کنه او مقصد دا ده چی بیا ستوری د ځان په ورنږدې کئ ولی مونږ پاره د یو پیکړې محسوس چی مونږ الله تعالی ته ځان په هغه سره چه کو ورنږدې کو هسی تاسو په دی مسئلې باندې سر خلاص کو په دی طریقې سره واما الکعبة هر چی کعبه مبارکه ده فکان الناس فی زمن ابراهیم علیه السلام و خلق په زمانه د ابراهیم علیه السلام کې توغلو فی بناء المعابد دو مقصد دا دی چې ډیر زیات توغل کړی وو او توسع یې کړې وه په بنا د معابدو کې او کنائسو کې په اسم د روحانیت د شمس سره او غیر د شمس سره نورو کواکبو په نام باندې به یې جوړول. وصار عندهم التوجه الی المجرد او وبه دا دوخواته توجه الی المجرد غیر المحسوس بدون هیکل بغیر د هغه یو خاص هغه نه یبنی باسمه یکون الحلول فیه والتلبس به تقربا منه امرا محالا دو به ویل چی بغیر د دی یو پیکر محسوس نه مونږ هغه ذات مجرده ته اقرانی ستوری ته لا دغه ته مونږ تقرب چه ده محال ده مونږ تقرب چه ده محال ده تدفعه عقولهم بادی الرای او دا خبره به دو عقولو په ظاهر نظر کښې چه کوله دفع کوله چه هغه ار هغه مقصد مجرد شی نه چه کوم دي هغه خو کله ښکاري کله نه ښکاري کله ورېځ وي کله حالات وي نو دو ځکه زمونږ تقرب بغیر د دې هیکل محسوس نه چه د هغه په نام باندې جوړ شي او بغیر د دې نه چه هغه په دې کښې حلول کړی وي او مقصد دا ده چه په دې سره که مونږ ورنژدې شو خو ټیک ده کني هسې بیا مونږ نژدېکت هغه ته چه ده ور دا ګران ده تاسو په دې خبرې پوه شو وصار عندهم او وګرځېدله دو خواته التوجه الى المجرد غیر المخصوص وګرځېدله دو خواته د توجه په طرف د هغه مجرد غیر مخصوص بغیر د یو هیکل نه بغیر د یو هغه غټ صورت نه یبنا باسمه چې آ د دې مجرد غیر مخصوص په نام باندې چې سونه بنا سي یکون الحلول فیه چې وي د حلول بیا په دې کې زر زواسو مجردو او غیر محسوسو ته مونږ بغیر د دې یوه غټې بنا نه څه شو؟ ورغسو. نه دو په نام به یوه غټه بنا جوړه کړو، هغه ته به مونږ ور دننه کېږو او هغه نه به طوافونه کوو، عظمت به یې کوو، بیا به مونږ هغه خپلو، مقصد دا دی چې خدایانو ته، فلاني ستوري ته یا فلاني عقرب ته یا شمس ته یا قمر ته به به بیرته ور څه شو؟ ور نږدې شو. په پوه شوئ په دې خبرې؟ دا به دو دې لپاره دا جوړول. ولې په ابتدا د شرک مسئلې کې مې دا خبره درته کړې وه. چا کوم دو بامبان يو غټ غوند چي تير شوی فاستوجب اهل الزمان فاستوجب اهل ذلک الزمان نو واجب کړه اهل د دې زمانې خلقو دا خبره ان تظهر رحمت الله بهم چي ظاهر دي سي رحمت د الله تعالی په دوی باندي په صورت کي يو بيت کي يطوفون به چي بيا دو د هغه نه طواف کوي نو د هغه وخت تقاضو دا خبره ضروري کړه چی هغه آب صحیح خلقو دی پاره دی داسی یو پیکر مخصوص وی چی دولی بیا مقصد دا دی چی هغه نه چه کئی طوافونه کئی ویتقربون به الی الله تاسو په دی خبری پوه شو فدعو الی البیت وتعظیمه نو دو بلنی وشو بیت الله ته او تعظیم دی بیت الله ته ثم نشأ قرن بعد قرن بیا دغسی یو قرن بعد قرن پیدا کیده په دی خبری علی علم ان تعظیمه مساوق لتعظیم الله دغسې پېړۍ پېړۍ راتلې په دې پيدا کېدلې چې تعظيم د بيت الله دا متابعه د تعظيم د چا ده؟ الله تعالی ده. والتفريط في حقه مساوق للتفريط في حق الله او دو دا ذهنيت جوړ وو چې کوتاهي په دې بيت الله کې په پوه شوې دا متابعه د هغه کوتاهي في حق الله ده يعنې دې سره دا لازمه ده لکه د الله تعالی چې وکړي کوتاهي وکړي. فعند ذلک وجب حجه نو په دغه وخت باندې بیا واجب شو حج د دې یعنی زیارت د دې که دغسې د خلکو په زړه کې بار بار بیا د دې محبت موجسن کېږي وامروا بتعظیمه او د دې تعظیم حکم وکړای شو فمنه له هغه تعظیماتو نه دا ده الا یطوفوا الا متطهرین چې دې نه به طواف سړی نه کوي مګر حالت د پاکي کې به یې کوي ومنه او د هغه تعظیم نه دا ده ان یستقبلوها فی صلاتهم چه هر وخت به پنځه وخته به په صلات کی دا مقصد دا ده چه جوړه کی متوجه الیه غوندی جوړ کی عبادت خو مونږ دی کوټی ته نه کو عبادت خو الله تعالی ته کو نو دی هغه دی دی کوټی عظمت عظمت دی پاره خدای پاک یو پیکر مخصوص دا وګرځاوه چه پنځه وخته عبادت په وخت باندی تاسو مخ دی پره کوئ عبادت مو ماته ده خو مخ به مو دی پره متوجهیلی وی نو ددی عظمت به تاسو هر وخت چی په زړه کی وی تاسو په دی خبری پوه شوی وکراهیت استقبالها واستدبارها عند الغائب او ددی ددی عظمت نه داده چی دا مکروه ده چی سړی مقصد داده چی دی ته شا کی یا دی ته چه کی مقصد داده چی مخ کی غائب په وخت باندی او تقاضی او مقصد داده چی دی پیشاب په وخت باندی دی ته شا کول یا مخ کول چه دی استقبال او استدبار غټه مسئله ده په حدیثو کی پوه شوې بیا به انشاء الله العزیز په تراجم ترمذی شریفه هر حدیث کتاب کې غټ غټ به یو اختلافی مسله ده مسلة الاستقبال والاستدبار سره ناموی اچ د نبی عظمت د نبی مقصد دا دی چی هغه ولی ضروری ده خلق په دی خبری باندی پوهیدل او خلقو کې دا یو ذهنیت جوړ و چی یو لوی عظیم بادشاه وی اآیو قوم ته یو سفیر ور واستئ نو بیا د ایغ سفیر احترام او د ایغ سفیر عظمت دا د ایغ هغه مرسل عظمت ګانه شي او د ایغ سفیر بی احترامی او بی قدری دا د ایغ مرسل بی احترامی او بی قدری ګڼل شي نو د انبیاء کرام دا خو د الله تعالی له طرف نه سفیران دي لپاره د خلکو نو د دو عظمت مخبرین بامرهم و نهیهم چی هغه مخبرین په امر د دوی او نهی د دوی چی بادشاه تاسو دا امر کړی ده او دینه یې منع کړی یو نو نهی دا کار دی چی الله تعالی هغه امر او نهی خلقو ته چه کئی بیانوی ولم یجب علیهم طاعتهم الا بعد مسابقة تعظیمهم لتعظیم المرسل عندهم او نه وی واجب په دوی باندی طاعت د دی هغه سفیرانو مګر وروسته د هغه متابعت د تعظیم د دوی تعظیم د مرسل عندهم چی دو مرسل تعظیم کئی خو بیا به هغه مرسل تعظیم خامخا کئی فمن تعظیم النبی وجوب طاعته نو تعظیم د نبی څه ده چی هسی مقصد دا ده چی زه خادمان مصطفی غلامان مصطفی ږیره کټیلی او مقصد دا ده چی فسکه فجرو غوندی شکل و صورت او ټول اعمال بدعات او مقصد دا دی چی سم شرکی اعمال چی بوی ورنه خیزی او غټی غټی کپړی لګیدلی غلامان مصطفی او غلامتیان مصطفی نه نه د نبی عظمت دا نه ده په پوه شوی عید میلاد النبی جوړ شی او مقصد دا دی چی یو خرافات پکی کوای او مقصد دا داسی نظمونه او نعتونه پکی وای چی هغه کی سم شرکی چی وی الفاظ وی. او دا خلاصه که ډیر دی مونږ علماء کله غریبان د دې وجې نه دي چی مجبور یو داسی کورسونه کیږی چی مونږ علماء پکې ته حاضر یی او په هغه کی شرکی الفاظ هغه مقصد دا دی چی په هغو نعتونو کی ویل کیږی او سم سم علماء پکې ته ناست وی بیا مقصد دا دی چی ته څه در په وجې نه عالم یی که مرګ راشی درته خو رایدی چی کنه تاسو وایی چی دا خو افضل جهاد ده کنه نو فورا ورپاسه کنه چی دا څه کو. هغه خو به مقصد معاشره به سو فیصد لت په لت وه او بیا به یې چی ده فورا به یې هغه حقه خبره وکړه نو دا خو نا قابل برداشت دی. شرک او دا شی دا چی ته په سټیج ته ناست یې او شرکیات په کی کیږه او غږ مه کوه او داسی نه چی په تقریر کی بیا څه رد کوو کی عجیبه انصاف ده دا نا قابل معافی جرم ده دا چی ده نا قابل عظمت ته چی سو فیصد سوچه عقیده شی واما النبی هر چی نبی ده فلم یسم مرسلا الا تشبیها برسل الملوک الی رعایاهم مخبرین بامرهم ونهی فمن تعظیم النبی وجوب طاعته وجوب د طاعت د تعظیم د نبی نه داده چی دده طاعت په ځان باندی چه کړی واجب ګڼی نو د یوه عام بادشاه په مخ کې چې یو عام بادشاه ته سړی وردرومي نو یو څه خاص لوازمات وي، څه کپړې مپړې به بدلې کړي، خوشبويي به ولګوي، ځان به برابر را برابر کړي او بیا چې هلته ورشي بیا داسې نه چې یو غوبل دې جوړ کړی ور به شې او بیا به غلی په یوه طرف کې څه کې ودرېږې په پوه شوې او سو فیصد به ده طرف ته متوجه داسې نه چې دا یو غوبل دې جوړ کړی نه. باندی مقصد داده چی د صلات دا خو د الله تعالی په مخ کی چی دی اودریدل دی نو دی کی به عظمت او سکون او وقار سره او طمانینت سره سړی چی ولاړ وی او مقصد داده چی بلکل به هغه تمثیل لکه یو بادشاه په مخ کی سړی چی ولاړ وی تاسو په دی خبری پوه شوی دا څومره او داسی نه د ډیرو خو چی دا واسکټ والی کنه واسکټ وال سړی واسکټ وال سړی دی لمونځ اکثر مخ وی چې دا بس کټ راکړم یوه او بل هغه د وزیروال غټ پټکی نه د خل چې کړه یې تازه مایه ورکړي ولې ما وزیرستان کې ژوند تیر کړ څوک پرې په خفه کیږي نه لیدلي مې دي پوه شوې چې یو وار سجدې ته ځي پټکي سره لاس ته رسوي پټکي سره هلکه څه د پاره یو شعار دې د خو تره یې کیږده تره یې په بل شي باندې لمونځ وکړه ښه شی ده ښایسته ښکاري بیا یې په سره وخت نو قصد کړای شوی وي په دې کي تشبیه په حال د عبید د بادشاه عند مقولهم بین یدیه په وخت د هغه حضور د دوی او قیام د دوی په مخامخ د بادشاه و مناجاتهم ایاه و خضوعهم له و لذلک وجب تقدیم الثناء علی الدعاء بل چي څه غواړي هغه نه به مخکي ثناء بادشاه نو نه چي سړی څه غواړي څه کوي اول ورته څه قصیدې مدحیې هغه کوي نو اول به د الله تعالی عظمت بیان کړي بیا به ورنه څه چکای غواړی و مؤاخذة الانسان نفسه بالهیئات التی او انسان به مؤاخذه کړی دی خپل ځان په هغه هیئتونو سره التی یجب مراعاتها عند مناجاة الملوک چه واجب ده لحاظ ساتل د هغه پخوا ته د هغه مناجات او دعاګانو د بادشاهانو من ضم الاطراف و ترک الالتفات د ضم د اطرافو نه بلکل به داسی ټیټ ولاړی و ترک الالتفات او یو خوا آخوا دیخوا په بل طرف ته ګرځي نه وهو قوله صلی الله علیه وسلم اذا احدکم صلی فان الله قبل وجهه بالکل داسې لکه الله تعالی ته بالکل ته مخامخ ولاړ یې الله تعالی تا مخ ته ده او ته نو بادشاه مخ ته ته خوځېدلی نه شې دا لیدلي مو دي چې دغه هغوی هغه د وزیر لا څه شی بیان کوي هغه ګارډ ورسره ولاړ وي زه وایم چې دې ټیم کې چېرته میږی داسې شی کلک نه شي غریبان بالکل خوځي نه ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خولای او رنگین کیسټ لاسته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کې له مجاهد ازدر عالم سره ملاوي دا کیسه او همدا شان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زر علم سره ملاوي ومن الله توفیق الله الرحمن الرحیم باب اسرار الوضوء والغسل شاہ صاحب رحمه الله چه کله اعظم دی نیکی گانو پا ایمانیاتو کی اغا نه فارغ شو اوس دی اعمالو دی اسلام بیان دی کئی او دی اعمالو اسلامیو اسرار او د هغه حکم او د هغه خواص دا بیانوي نو په اعمالو اسلامیو کې بیا عظیم عمل او چې الله تعالی ته سړی پور نږدې کېږي داسې عمل او چې ملأ اعلی سره سړی مشابهت پر ادرمي داسې عمل هغه لمونځ ده او لمونځ دی پاره بیا طهارت دا دی ضروریاتو نه ده او طهارت غټ بیا دو قسمه دی طهارت صغرا او طهارت کبرا نو اوس دی را درومی په دې باب کې د طهارت صغرا او د طهارت کبرا د هغې اسرار او رموز او حکم آ درته بیانوي چې د اودس مونځ دپاره ولې ضروري ده او بیا په اوداسه کې دا د مخصوص اعضاء وینځل دی کی څه حکمت او فلسفه ده او موجبات غسل آ څه شی وی دا سی تفصیلا نه بیانې نور خو واضح وی او هغه د غسل بیا هغې دپاره ولې ضروري بیا غسل سره چې غسل ته وکړې نو بیا څه چل وشي دا خبره په دې باب کې دی بیانول غواړي اوس د طهارت په معاملې کې خلقو د پاره درې درجې دي طهارت معاملې کې یو ځنې هغه خلق دي چې څه لږ غوندې مودې د پاره دا ظلم الکه دا لږ کم کا دا ما بد لګیږي ما خپل واس نو طهارت د پاره خلقو د پاره په معاملې د طهارت کې درې درجې دي ګوره خلقو کې ځنې خلق هغه دي چې آ څه وخت د پاره هغه ظلمات د طبیعت نه اوزی اختطاف برادرمی اختطف یختطف اختطاف اصل کی دی ته وتایی چی یو شی داسی په غوټی سره واخلی مونږ په خپل اصطلاح کی دی ته په چور سره اخیستل وایو چی داسی په غوټی یی واخلی کنه لکه کارغه لا څه راشی او څه اخلی کنه غوښه یا څه په جام کی پراته دی په تال کی نو داسی په غوټی سره یی چه کی چک نو انسانانو کی یو قسم داسی انسانان دی چی داسی په غوټی سره دو دی اغا ظلمات دی طبیعت نا اغا کثافت نا اغا کدورت نا خړپړوالی دی مادی نا دینا داسی په چور سره اوزی او اغا انوارو دی چاته حظیرت قدس طرف ته هغه ته ووځي او څه مودې دپاره بیا دو یعنی مقصد دا ده چی دا د بدن هغه د مادیاتو شهوانیاتو دی نا او د مادیاتو چی کوم مادی چی کوم تقاضی دی د هغه نه چسی مبرا سی او داسی مبرا شی چی څه ساعت ته پاره دو بلکل داسی وګرځیږی لکه یو شای دی مجرداتو له قبیلی نه یی مجرداتو دی قبیلی نه یی او په دغه وخت کی بیا دو دونه درجی ته ورسیږی چی دی ملأ اعلی ټیک ته وی خو دغه بشر نو فرد دی ملأ اعلی خو نشی خو دی ملأ اعلی ګروپ نه او دی ملأ اعلی ټولی نه یو قسم ته چه سی وګرځی او په هغې لړۍ کې چه سی وپیرل شي او دې ته حالت صوفیا دې ته حالت چا وایی بسط وایی بسط حالت چا وتای بسط ابواب الاحسان کې چه کله تصوف ابحاث پا غا دوم جلد کی وایو بیا با تاسو تا دی تصوف حقیقت انشاءاللہ پتہ ولگی نو دیتا صوفیاء دغ حالت ته حالت بسط وائی خو دا ډیر قلیل غوندی وخت وی دا یوه ګړۍ دوه ګړۍ وی بس بیا چه سی ختم شی نو چه ختم شی او کوم حالت بیا دای اغ حالت پسی اغ چمک پسی اغ انوارات پسی اغ معارف پسی دای چه وی خپای او دی دی وجنا دته یو تنگی غوندی په نفس کی سکیگی محسوس کیگی چه اغ حالت بسط ختم شی نو دغ حالت تا بیا صوفیاء چو تای حالت قبض حالت چاو تای قبض ذکر تاس وایو چی دا صوفیاء احوال دا پا مثال دی چا دی بریخنا دی لکه سعدی سے چکم آغا ذکر کرے دا یکی پرسی دزا گم کر دفرزن یکی پرسی دزا گم کر دفرزن کہ اے روشن گوہر پیر خردمند ا یعقوب علیه السلام په هغه کې چه رادرومی چه له مصر نه دی هغه بوی درته او کنعان کې درسره ونه نو ده ورته ویلی چه د مونږ احوال د برښنا غوندی یی کله پیدا او کله بیا ختم کله لوړو مرتبو باندی کله خپو شا باندی شای وی هغه نه وینو خبره می دی پوری تکه ولا نو دا حالت چه کله ختم شی نو بیا په ده باندی تنګی غوندی وی او یو قسم انقباض محسوس کئی نو دیتا حالت تی چا وائی قبض وائی دی ته حل اوس دا سړی دا سړی اوس که مقصد دا دی چی ګوره عشق مراتب وی که وصال دی محبوب نه وی خو کم سے کم خیال دی محبوب خو بیا قائم مقام دی چا وګرځیږی وصال وګرځیږی کنه نو اوس که ده ته دا حالت نه حاصلیږی بیا داسی زر نو دی کوشش داسی کئی چی زه داسی یو ځان کی څه پیدا کم چی هغه حالت اولی چی کوم دی څه نا څه ماته یادیږی څه نا څه ماته یادیږی نو هغه ملائکه ملائ اعلی سره پیرل او دا درجات دا خو مقصد دا دی چی طهارت بغیر نه کیږی طهارت بغیر نو چی کله دا سړی یعنی با بصیرت سره د طهارت چی بیا مختار کی د طهارت چی دا سړی مختاری بالبصیرت مختاری او دی دی پاره مختاری چی څه نا څه ماته هغه حالت بیا چی وی مقصد دا دی چی مستحضر وی نو دا سړی طهارت مختار کی بالبصیرة مختار کی او ده ته بیا هغه حالت اولی څه نا څه درجه کی مقصد دا دی چی چه وی یاد وی او څه یې زړه لږ لږ ورسره چه وی خوشحال وی نو یوه درجه دغه ده دی انسانانو کی په معاملې د طهارت کی بله چی هغه خلق چی دو بالبصیرة د طهارت چکی مختار کی او بل هغه خلق دی چه هغه د پاکی او طهارت مختار کی خو د نبی او د نبی وارثانو د ترغیب دی وجه نه چه طهارت ښه شی ده الله تعالی خوښوی او په دې سره الله تعالی راضي کیږي او دا نصف ایمان ده او دا ترغیب دی وجې نه نو دی طهارت چه کی پسند کی طهارت پسند کی او بیا پسند کی خو بیا سو اغا برکات تی طهارت دی په دې دنیا کی محسوس هم کی دوم قسم دغه خلق دی او دریم قسم اغا خلق تی په معاملې دی طهارت کی چه آ طهارت د انبیاء کرامو تعلیم دی وجه نه د هغه ورثاو تعلیم دی وجه نه طهارت مختار کی لیکن د طهارت څه برکات وغیره په دې دنیا کې په ده باندې رای نه شي خو محض دې دې وجه نه چې زه یو مسلمان یم اما نبي دا تعلیمات دي چې دغسې به اودس کوې دغسې به غسل یې دغسې به پاکې جامې ګرځوې داسې صرف محض دې دې وجه نه نور په دې دنیا کې په ده باندې څه هغه انوارات او برکات چې طهارت دی محسوس نه کړي دریم قسم دغه خلق دي نو دا به بیا هم د برکاتو نه پاتې نه وي خو ټیک ده که په دې دنیا کې نه کړي محسوس چې کله دا مادې نه د روح هغه راشي تفرقه راشي نو هلته به بیا هم ان شاء الله دی د طهارت برکات آ به چه کئی آ به محسوس کئی آ به محسوس کئی